دا یو خبر دی عظیم لوی شان والا دا لوی خبر دی شان والا لوی شان والا خبر انتم انه تاسو ددنا مورزون مخګرزون کیای مخاړون کیای د قران نه ما کان لیا نشتا مالرا من علم هیڅ علم پویا بالملئ الاعلى په مجلس او چت کې یعنی ملائکه په مجلس حالت ما ته نه معلوم لما خلقت هغه چاته چې ما جوړ کړوي خلقت ما پیدا کړې جوړ کړوي بيدیا په دواړو لاسو نخپلو یعنی په قدرت خپل باندې ما جوړ کړوي استکبرتا ایا لوی دې وکړتا ام کنت من العالی او کئی تو دے اوچت خلقو نا متبر خلقو نہیں تا الا یوم یبعثون تر ورځې د دوباره جون پوري قیامت پورته کېدو پوري مال وخرا کا قال او یل الله پاک فانک یقینا تو من المنذرین یې د مهلت درکړې شو نه تا ته وخت درکړې شو الا یوم الوقت المعلوم تر ورځې د وخت مقرر پوري په علم د الله تعالی کې د دنیا آباد پوري قال اویل ابلیس فبعزتک نو قسم دې ستا په عزت باندې لا اغوینهم خامخا گمراه بکړم اجمعین ټول لرا ستا بندگان الا مگر عبادک منهم المخلصین بندگان ستا د دوینا چې بچ ساتلی شوی دی تا کم خالص بندگان دی هغه به مان بچی ګورګنی ټول برا ګیروم گمراه کوم قال اویل الله پاک فالحق پس دا خبر حق دا والحق اقول او حق خبر زوایم لا املا ان خامخا بډکړم جهنم دوزخ من کستان و ممم و ممن تبعک او د هغه چانه چې ستا تابعداري کوي منهم د دوی نه اجمعین ټولونا چې څوک ستا منی هغه نه به دوزخ ډکم بوج اچون کې زنیم یا زنیم ته دروغ جوړونکو نه دا مانوم کوي ان هو نه دیدا قران الا ذکر مگر نصیحت دی للعالمین د پار د مخلوقاتو د عالمینو ولتعلمن او خامخا پوی بشی تاسو نبأه په خبر د زبان دی بعد حين مددګاران نور نیولې دي او وی وی ما نعبدهم بندگی نکو منگ دوی الا مگر زکه کو ليقربونا د دې د پاره چې نږدې کړي مونږه ال الله الله تعالی ته ذلفا په نږدې کول سره په درجو کې مونږ الله ته دوی نږدې کوي مونږ دوی ته وایو دی الله ته وایي ان الله یقینا الله تعالی به يحكم فیصله وکړي بینهم په منځ دوی کې فيما هم باغ سیز کی چې دوی پیه پاغي کې یختلفون اختلاف کوي ان الله یقینا الله تعالی لا يهدي توفیق نور کوي من هو کاذب کفار هغه چاته چې ډیر دروغجن دی ډیر کفر کوونکی یعنی دروغجن دی کافر دی هغه ته الله توفیق د سمیلار نور کوي لو اراد الله کچرته غوښتلې وي الله تعالی ان یتخذ چونی سی نجوکړي ځان لرا ولدن ولد نائب زوی لصطفا نو خامخا غوړه کړي به وو مما یخلق دا غچانه چې پیدا کړی دی الله پیدا کوي ما یشاء هغه چې خوښ شي د الله پاک الله پاک ځامن نیوي نو بیا په خپل خوښ نیوي زما تا خوښ دی بیا نه کړ چې پلان کې د خدای نائب دی نازل نازوین دی سبحانه پاک دې هغه د ولدنا پاکی د الله لره د بچو نه د ولدنا هو الله الواحد القهار هو الله اغه الله تعالی دی الواحد چې یو دی القهار چې زور ور دی پارچا خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو والارض ازمکا بالحق د حق کار کولو د پاره یکور اللیل ران غاړي شپه عل النهار په ورځ باندې ويكور النهار او ران غاړي ورځ لره عل الليل په شپه کې وسخر الشمس او په خدمت کې لګولې دین لګولې دین نور والقمر اسقمي ثم جعل بیای پیدا کړی دا ګرځولې دا منها داغه د جنس نه زوجها بیبی داغه اوار رضی الله تعالی عنها وانزل لكم او پیدا کړی دي تاسو لره من الانعام د سارو د چار پایانو نا ثمانیت ازواجن اته جوړي اته قسمه تفصیل سوچانان کې تیر شوی ضرورت نشته درته ولا يرضى او نخوخوي الله پاک له عباده بندگانو خپل لرا الکفر کفر کول وان شک وان تشکرو او کچره شکر کوي تاسو يرضه نو خوخوي الله پاک هغه تاسو شکر لکم تاسو لرا ولا تذرو او نشي پورته کوله وازرتن یو پیټه والا بارو چتونګه وزر اخرى بعد گناہ د بلچا پیټه د بلچا نه گناہ د بلچا نشو چتوله ثم بیا الی ربکم طرف در رب استاسو ته مرجعکم ګرځیدل استاسو دی واپس کېدل استاسو دی فینبئکم نو خبر بدر کړي تاسو ته بما کنتم باغ عملونو چې تعملون چې تاسو یې کوئ ګرځیدون کی وی الله تا اخلاص کوون کی وی الله تا ثم بیا اذا خوله کله چې ور کړی هغه ته الله پاک نعمت هم س نعمت منه د خپل طرفنا نسی انو هیر کړی دا انسان ما هغه هغه شی کان یدو چې دبر بلن کولا د الله تعالی الیه ای تکلیف لري کولو ته من قبل د دن مخکی یعنی جنت تم ساتي د الله رضا تم ساتي شپې منځونه کوي قل تو ورتو آیا هل یستوی الذین آیا برابر دی هغه کسان یعلمون چې علم لري پويږي والذین او آکسان لا یعلمون چې علم نه لري نه پويږي انما یتذکروا یقینا نصیحت عقلی نصیحت قبلی اولو الالباب عقل والا خلق چې خالص عقل والا یې سوچا کلی دې لپاره نیکه معنی خسته حال دی و ارض الله واسعه او ملک نظمک دی الله تعالی پراخه ده نی یو ځای عبادت نشي کولای بل ځای تلل شه انما یقینا یوفى الصابرون پورا باور کولی شي صبر کوونکو ته اجرهم ثواب د دوی عملونو بغیر حساب به حساب چې د صبر والو خلکو کم عمل دی به حساب والله اجر او ثواب ورکی قل وای ورتا انی یقینا زو عمر تو حکم کړي شوی دې ماتا ان اعبد الله چې بندگی کوم د الله تعالی مخلصا چې خالص کوون کې يم له الله لره الدين بندگی عبادت او आवाज چې غیر ټول عبادت کې داخلي و امرتو او حکم کړی شوی دی ماتا لئن اكونا کې يم د زو اول المسلمین لومبه د مسلمانانو نه د الله ته تابعدارانو نه قلت وایا انی یقینا زو اخاف یریګم ان اصیتو کچری نا فرمانی وکړم زو ربی د حکم د رب خپل عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا یریګم ګورم قلت وتوایا ان الخاسرین یقینا پورا تاوان کی دی الذین کسان خسرو چې تاوانی کړل انفسهم زانون خپل واهلیهم او بال بچ خپل اولاد یوم القیامت پورز قیامت کی الا خبردار شئی خبر شئی ذالک هو الخسران المبین دا تاوان اختار رے بچی قیامت کې خپل ځان تاوانی کا ځان ساتي د بندگی کولو دی غنا وانابو ال الله او ګرځي دوی الله تعالی ته په اخلاص سره لهم البشرا دوی لره خوشالي دا زیره دی فبشر عباد زیره ورکا بندگانو زماتا الذين اغه کسان دي یستمعون القول چې غوږ دی وای نادین قران ته فیتبعون نو تابعداری کوي احسنه په ډیر خسته دی هغه نه نه عمل پی کوي اولائک الذین دا کسان اغدی هداهم الله چې هدایت کړی دوی ته الله پاک و اولائک او دا کسان هم اولل الباب دوی خالص عقل والا دي تجری چې بېږي به من تحت هل انهارو لاندې داغې نه نهرونا وعد الله وعد کړی دا الله تعالی لا یخلف الله المیعاد خلاف نه کوي الله تعالی د وعده خپلینا الم تر آیات نه ګوري ان الله یقینا الله تعالی انزل راوروي من السماء د اسمان د طرفنا بر طرفنا ان فی ذلک یقینا پدی کی لذکر خامخ نصیحت دی لئول الالباب د پاد عقل والو چې خالص عقل والا سوچ عقل والی اې د پار نصیحت دی اپا من شرح الله ایا نو هغه سوچ چې پرانیستی وی الله تعالی صدره سینه دی هغه للاسلام د پار د اسلام د دین فهو نو هغه سړی علی نورن پرانا باندې دې مر ربه د خپل رب د طرفنا فویل نو هلاکت دې تبعیدا للقاسیت هغه چالر چې سخت دې قلوبهم زړونه دی هغه یا اوریدلو د قران نه من ذکر الله د ذکر د الله نه اوریدلو د ذکر د الله نه زړونه سخت دي تور شي دي قران پاک تقشعر منه ویخته جګیږي ان غونی زیګ زیګ کیږي معنا لکه ویخته می غونی غونی شو ویخته می زیګ شو نو قران په لوستو باندې تقشعر منه ویخته ودریږي د دې لوستلو په وجه باندې جلود الذین وقیل ویل کیږي با ویل بشي للظالمین ظالمان ہوتا ذوقو چې وسکای ما اغه سزا کنتم چې وای تاسو تکسبون عمل کوونکی چې کم عمل تاسو کسب کولو دا غي سزا وسوسکای کذب الذین چې دوی ته پتم نه و فاذاقهم الله نو ویس کول دوی ته الله پاک الخزي شرمندگی فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې دنیوي ژوندۍ کې ولا عذاب الاخرته اکبر او خامخ عذاب اخرت ډیر لوی دی لو کانوا یعلمون غلام دی هل یستویانی مثلا ایا دوی برابر کې دي شي په حالت کې په مثال کې نه یو سړی مشرک دی مددګاران ډیر دي یو موحد دی مددګار الله نیول دا چې برابر دي نه الحمدلله ستاینه د خدای توب دی او الله تعالی دا بل اکثرهم بلکې ډېر د دوی نه لا یعلمون نه پويږي انک یقینا تو میتون مړکیدون کې و انهم یقینا دوی با میتون هم مړکیږي تب مړکیږي دوی هم مړکیږي ثم بیا بینکم یقینا تاسو یوم القیامت اورز قیامت کې عند ربکم د خپل رب په مخ کې پني زره د تاسو نه الله په مخ کې تختصمون جګړې وکوي یعنی بحثونه وکوي خبرې وکوي په شور شور